د دویم باب خلاصه خدغه وا چې اولنې هغه او امور د حج بیان کړ او بیا دا غین ورستو د حاجیانو اقسام بیان کړ او ما ته ویلو چې پای کې بیا درې خطابونه درې پیری به خطاب کوي نو پاره کې یو خطاب چې کوم دی غتیر شو یا ایه الذین آمنو دخلوا فی السلم کافا او دویم خط دویم خطاب چې دی هغه په 214 آیات کې د کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین دریم خطاب ورپسې دی ام حسبتم من تدخل الجنه ولما یاتکم مثل الذين خلو من قبلكم او پاغی ځای باندې بیا دا باب ختم کیږي سل بنی اسرائیل دا د مخ کې سره ربط دا دی چې مخ کې الله تعالی خطاب وکړو مؤمنانو ته ټول ټول خلکو ته وکړو چې ادخلوا فی السلم کافه او بیا دا غینه پس زجر ورکړو او تخویف ورکو هغه منکرین او هغه کافر وتا چې هغه د ایمان نه انکار کوي ایمان نه راوړي نو گویا کې هر کلم چې کافر ته ویل چې ایمان راوړی نو هغه وایي مونږ ته یو آیت یو معجزه راوړه مونږ به بیا ایمان راوړو نو دا غوی ته په دې شکل باندې زجر دی چې ګورئ ایمان په معجزات باندې چې څوک نه راوړي په معجزات یې نه راوړي بنو اسرائیل مبارک پښتنو کا بنی اسرائیل کې وو هغه ته څومره ډیر معجزات راغلي او څومره نعمتونه ورته راغلي لیکن دا غي نعمتونه او شکریا ادا نه کړه بلکې هغه دا نعمتونو ناشکری وکړه دارنګ د دې مخ کې آیات سره اهم چې کوم دنو هغه څه دی هغه متعلق ته چې هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام الله تعالی به تاسو ته د وریځو په سورو کې راشي نو دوی ویل چې د وریځو په سوري کې به الله مونږ ته سره ځینو الله ویسل بنی اسرائیل بنی اسرائیل نه پښتنه وکړي چې هغه ته څنګه راغلي د تور په غر باندې او دا اشاره ده هغه ما تاسو ته وی د تورات غ عبارت ته چې تورات کې راځي چې جاء الله من جبل سینا الله تعالی راغه د سینا د غر د طرفنا وشرق لنا من جبل سعیر او بیا مون تر اخکارش د سعیر د غرنا او په دریم دل مونږ تر احکار شو من جبال فاران د فاران د غرنه نو دا د فاران د غرونو نه د دینه هغه درې وحی طرف ته اشاره ده چې درې واره الله تعالی د وحی د فارا احرا کار شوه دی یعنی ظهور کړ دی په کومه طریقې سره کما یلی خو بشانه تعالی د تور په غر باندې د سا موسی علی السلام ته د ساعیر په غر باندې عیسی علی السلام ته او د فاران په غرونو باندې واحد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده نو هغه طرف ته اشاره وکړه سل بنی اسرائیل پختنو کر بنی اسرائیلنا کم آتیناهم کم استفهامی دی کم آتیناهم سمر ور کړی وی دوی ته مونږه من آیت معجزه بینه واضحه چې هغه واضحه وی په دلالت د چا کې د نبوت ته موسی علی السلام او د عیسی علی السلام کې یا بینات احکامات هغه آیات بینات د عیسی علی السلام هغه په سورته بقره کې تیر شو یا په سورته مائده کې راشي او د آل عمران کې براش او د دغه چې کوم دی د موسی علیه السلام په سورته اعراف کې راشي ډیر زیات آیات بینات معجزه واضحه الله تعالی غي تور کړی نو څه چلو شو دلته کې تقدیر دی فبدلوها ها فبدلوها کفرا اغوی هغه بدای کړ په کفر او په انکار سره هغه ونه منلی هغه معجزات تسلیم نکړل نو که تاسو معجزات غواړی تاسو هم سبا نه مانی په دی باندې تاسو ایمانونه نه راوړی اوس در پسې یو من یبدل نعمت الله هغه څوک چې بدل کی نعمت د الله تعالی په کفر سره ناشکرۍ سره من بعد ما جاءت فاستغین چرا ورسیږي دا ها من بعد ما جاءت فاستغین من بعد ما وصلته پس داغینه چې دا معجزه غتر ورسی غتر راشي صحیح شو نو دا یا خدا شو نعم نعم دغه شو یا نعمتونه بعد وی هغه سورۃ بقره کې کوم انعامات ذکر شیو هغه ته مراد د بنی اسرائیل باندې الله تعالی کړو د بنی بقره په اول ایسه کې ومن او دغه وی ابن جریر وی ومن یبدل نعمت الله نعمت د الله وی اسلام دی هغه څوک چې بدل کی نعمت د الله تعالی من بعد ما جاءته پس داغې نه چې هغه سره ورسېدو فان الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کده عقاب عذاب نکال دا مې راته ویلو خو عقاب هغه عذاب ته ویل کیږي عقب اصل کې روستو ته وایي چې په یو عمل پس شاته راشي په نتیجه کې چې یو عمل څوک کی دا غي عمل په وجه پیراشي هغه ته عذاب هغه عذاب ته عقاب وي زين للذين كفروا الحياه الدنيا اوس د خلکو د انکار سو جره د دوی ته نعمت د الله راشي معجزه ور تراشي دین ور تراشي هغه دوی بدل کې او دا غي نه انکار وکي دا ولې خلق کوي دا غي وجہ سبب ذکر کوي چې سبب د حب الدنیا د خلکو د دنیا سره صدا مینه ده دا غي مینه په وجه باندې دا خلک انکار کوي زین للذین کفروا نو دا هغه سبب ذکر کړي خسته کړي شوی د هغه کسان چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیوي دنیوي ژوند ورته خسته لري دا غي په دې باندې انکار کوي هغه لذتونه هغه خوندونه هغه پسې شوی دي ښا او هغه تفسیر ما تاسو ته وی په دغه کې راځي سورته آل عمران کې بلاغي اصول درته ذکر کړي ها چې الله چې خلکو ته څه خسته شوی دي نو په سورته آل عمران کې بیا دا غي تفصیل لازم ويسخرون من الذين آمنوا او بل کاردار چې دوی ټوکې کوي دا کسان سره چې مؤمنان دي سخریا په د احتقار او د پسپک نظر سره چاته قتل پالک نظر سره چاته قتل دغه تسویل کی کی سخریه ورته وي نو مؤمنان سره دنیا د کموالی په وجه باندې ټوکې کوي والذین اتقوا او هغه کسان چې تقوا کوي د تقوا مطلب ما تاسو ته مختلف مصادیق ویلو قران کې تقوا په کوم کوم مانو سر راضی دلته تقوا په کوم معنی سره په معنی د ایمان کامل سره ده والذین کسان اتقوا چې تقوا کوي یعنی ایمان کامل لوري فوقهم پورته د دوی نه به په مرتبه کې یوم القیامت په ورځ د قیامت هغه به پورته وي په جنت کې به دی په جهنم کې نو دا به والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله تعالی رزق ورکي من هغه چاته یشاء او چې خوښ شي یا اراده وشي بغیر حساب بغیر د حساب نه بغیر د حساب نه الله تعالی رزق ورکي دا سمانه د مخکې سره چې مخکې ویلې چې کافران ته دنیا خسته شوی ده اوس ورته وایي چې الله روزي ورکي دا جواب د سوال دی سوال د چا ذهن ته دار راغی چیرې دا کافر خو الله تعالی ډیر بدیا دی ډیر بد خلق دی او سره د دینه چې دومره بد دي بیا الله تعالی د دومره خروزی ولي ورکړي دا دومره مالونه ورته ولي ورکړي دي دا مالونه دا سيزونه خو په دې خبره دلالت کوي چې دا کافر غوره خلق دي الله وینا دا روزی چې ورکوم زه دا د چا په خوالی بدوالی په غوروالی او په کټوالی باندې دلالت نه کوي بلکې روزی ورکول دا زما د اراده کار دی دا د ما ارادي پورې متعلق دی دا د چا په خوالي بدوالي پورې نه دی متعلق دا دا غي جواب کوي چې والله يرزق من يشاء الله تعالی روزي ورکي چاته چې اراده وشي بس دا داغه د ارادي خبره ده کله کافر له خروج ورکي کله بچ کوم دین مسلمان له خروج ورکي خدا نه د مسلمان په غوړه والي دلالت کوي د مال ډیر والي او نو د کافر په غوړه والي دلالت کوي بغیر حساب بغیر د حساب نه بغیر د حساب نه ورکي بغیر حساب سمانه ده بغیر حساب دی دا کې د غدری ټکی دی یو یرزق من یشاء دا من دی د من نسوب مراد دی بعضی وای د دینه کافر مراد دی بعضی وای مسلمانان ته مراد صحیح شو د یشاء نس مراد دی یشاء نه بعضی وای اراده مراد ده اراده تکوینی ده الله تعالی اباضی وای رضا ته مراد ده او بغیر حساب د دینه سم مراد ده نو پدی کې سو احتمال دی نو یو دا چې دا ته دغه کده کافر سره ولګوا نو دا مطلب ایا د مؤمنانو دواړو سره راضی والله يرزق من يشاء الله په دنیا کې روزي ورکي هغه چاته چې اراده وشي بغیر حساب بغیر د اندا بغیر د شمار نه دومره اندازې ورکی چې شمار نه بهر وي دومره الله پاک ورکول شي ورکي خلکو ته صحیح شو یا دادې چې بغیر حساب الله تعالی روزي ورکي بغیر استحقاق بغیر د استحقاق نه اے دې مستحق نوی بغیر حساب دا معنا مراد شوی دا مفسرینو کړی دا دې مستحق نوی او الله تعالی ورته ورکي دریو معنی دا ده چې بغیر حساب بغیر مراجعه بغیر د مراجعین د رجوع نه کړ چې الله مال د مر راکی الله ورته ورکی بغیر حساب بغیر ضیق بغیر د تنگوالی نه الله په ورتنګی نه ها بس رزق ته فراخه کی دا معنی ده دا مختلف معنی چې کوم ده دا دا خو د دنیا د روزي سره لګي نو چې په دنیا کې الله تعالی روزي ورکړي په خپل اراده باندې ورکړي بل دا چې نه د من نه مراد مسلمانان دي د یشاء مشیت نه مراد رضا ده الله دا رضا اراده نه اراده کله د رضا نه خلاف وي رضا ده الله دا او بغیر حساب دا روزی چې کوم ده دا په جنت کې ده دا په جنت کې نو بیا به دا معنا کې والله يرزق من الله تعالی روزي ور کوي هغه مسلمانانو ته یشاء چې خوښ شي بغیر حساب بغیر د حساب نه په اخرت کې یا بغیر حساب بغیر د استحقاق نه په اخرت کې دې دومره مستحق نو د خو دومره عمل نو کړي خو الله تعالی ورله بي استحقاق تور کی روزي په جنت کې ورکی یا بغیر حساب من حيث لا يحتسب دا هغه ځای نه ورته ورکی چې د ګمان نه راځي ګمان د خیال دا غي طرف نه نوي چې الله تعالی مال په دې باندې سره کی په مال په دې باندې جنت راکې روزي برا کی لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فورز د قیامت باندې به بعض خلکو سره داسې معاملې وشي چې الله تعالی به راوغواړي ګناونه ورته شمار کړي چې دته ګناونه شمار کړي وي دا ګناه دې کړو دا ګناه دې کړو دې به او الله تعالی دا ما کړو خډیر به خپه شي وبډار شي دا غیر اورست بو تعالی تعالی وي وو ددا ګناونه مې در تماف کړل د دې ګناه هر ګناه په بدل کې متا ته یو یو نیکیو لیکل الله رحم دې چا سره یو کی نو الله دې موږ سره وکي نو دغه رحم چې په د باندې وشي نو دا بنده به وای چې یا الله زما خو یاد کې راځي ما خو د دین علاوه نور ډیر ګناونه کړیو مطلب به دای چې ګنې راغي بدل کې مې کوي راکا وای الله تعالی به د خپل شان مطابق کو خاندي چې دا عجیب بنده دی چې د هغه نور ګناونه او شماري چې په دې ماته جنت ملاو شي نور مرته مرتبه ملاو شي کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین ما ته وی درې خطابات دي اول خطاب ورکوي ادخلوا فی السلم کافه داخل شي په اسلام کې پورا پورا اوس ورته په دویم خطاب کې کان الناس امه واحدتن چې په اسلام کې به پورا څنګه داخليږي په اسلام کې د پورا داخليدو طرز او طریقه به څنګه وي هغه به داسي چې تبا دا سلو کې فیصله به کوم کتاب کې د الله په کتاب د الله تعالی په نازل شوی کتاب چې کله ته فیصله وکي نو دا به پوره هدایت وي او دا به پوره اسلام وي دا دویم کتاب کې څه دا وایي ښا په دې کې دا تاسلور جملې بغاټه راوړي یو دا خبره ده چې اول خلق ټول متفقو داغین اورست اختلاف وکړو یو خبره بدای نو چې اختلاف وکړو نو الله تعالی د اختلاف د حل د پاره کتابونه راولېګل کتابونه راولېګل رسولان راولېګل دا غینه پس په دریم صورت کې وای چې د د کتابونو د راتلو نو ورستو خلق بیا په کتاب کې اختلاف وکړو په کتاب کې څوک اختلاف وکړو او دا اختلاف کوون کې سوکو ولی اختلاف کو پسکی کو کلی کو دا څو خبره به ذکر کړي دا غینا پس د دې اختلاف په صورت کې حق ډاله څوک ده حق ډاله څوک ده دا څلور خبره به تخیخه په دې آیات کې تاسو ورته ګورئ یو یو بلغه کوي اوله خبر چې خلق اول ټول یو کان الناس امه واحده و خلق دل یوا امه هغه جماعت ته وای کنه چې هغه یو ځای چې په یو کار باندې او اما بعضهم بعضا بعض پکې د بعض مشرانی دا پکې مشر دی دا پکې کشر دی دا پکې د امام دی د پس روان دی نو دې ته امت ویل کیږي و خلق امه واحده دل یوا پس باندې یو ډلوا په کفر باندې یو وا که په اسلام باندې یو وا نو پدې کې یو قول دا دی چې په اسلام باندې ټول یو ښا ټول یو یو قول دا یو دا قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی هغه وای کان الناس امه واحده من زمن آدم الى زمن نوح علیه السلام د زمانی د آدم علیه السلام نواله تر نوح علیه السلام تر زمانی پورې دا زر کاله زمانہ وا په دې کې خلک ټول په ایمان او په توحید باندې نه پچا کې شرک او نه پچا کې کفر دا چیز نه پکې نو ټول خلک یو خا ټول خلق یو نو چې دا معنا واخلي نو بیا په سوال لازم چې فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین نو الله تعالی راولېګل پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او يرون کی سوال دا د خلک ټول مسلمانان دي یار د مسلمانانو ته بیا الله تعالی ولی پیغمبران را لېګل ولی زیری ورکول ولی ډارول نو دا څنګه چل دی دلته جوابدار چې دلته په کلام کې اندماج دی کلام کې لک حذف ته غبر او باتی کان الناس امه واحده فاختلفوا او خلق دل یوا نورس بیا اختلاف کو نو چې اختلاف یو کړ په کفر او په ایمان کې نو فبعث الله النبیین نو راولی ګل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکون کې منذرین يرون کې دا فختلفو ته د کم ځای نه راو باسو نو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعض د بعض تفسیر کوي تاسو لک سورۃ یونس راو باسي یو لسمه سپاره سورۃ یونس او پاغه کې آیت نمبر دې 19 کا پیدا مکو التوی وما کان الناس وما کان الناس نو خلق الا امه واحده مگر ډله یو وا نو چې ډله یو وا نو بیا ستړي شو بیا ورپسې وای فختلفو اختلاف وکړو خیال مو ده کنه نو اول خلق یو ډله بیا اختلاف وشو نو چې اختلاف وشو نو فبعث الله النبیین هغه آیات د دې آیات تفسیر وکړه الته تقدیر د کلام کې اندماج شو دا چې په دې معنی سره والی چې خلق ټول یو ډله په اسلام باندې نو دا یو یو معنی بیا دا شو یا دا لکان الناس امه واحده و خلق ډله یوا په کفر باندې په کفر باندې خلک ټول یو شیو پوښی کله په کفر باندې یو شیو د هر پیغمبر نو ورستو به داغه قوم چې کوم دی هغه به چې اهل حق به ختم شنو هغه به خلک کې بیا کفر کول شو نو هغه بیا هر پیغمبر په شاته خلک صحیح شو هغه به کفر اختیار کړ ټول خلک به کافر شو نو بیا به الله پیغمبران راولېګل نو یو داله په کفر باندې یو درېمه خبره دا ده کان الناس امه واحده خلق ټول یو ډلوا په سبانه په فطرت باندې اول خلق په فطرت مسلمانانو ورستو الله تعالی پیغمبران راولېګل درېمه خبره دا ده کان الناس امه واحده و خلق یو ډلا پس کی په نراتلو کې احکام شرعیه وتا شرعي احکامات په څوک نراتل خلق ټول احکامات شرعیه پرې خدا مانن کړي مفسرین خدا غم نه کو پر سره لګي سل پینځم معنی دا کړی دا کان الناس امه واحده و خلق دل یوا څنګه ټول د آدم او د حوا اولادو بس ټول یو خلق انسانانو بس یو دغه خلق خا اختلاف پکې پسراغه اختلاف په دین راغې اختلاف په مذهب راغې په قومي لحاظ سره خلق یو وانزل معهم الكتاب او راولی ګ الله تعالی نازل ک الله تعالی دغه پیغمبرانو سره کتابونه الکتاب جنس تخا مر اطلاق په جمع باندې کی کتابونه الله تعالی راولی ګ او نازل کړل اوس معهم الكتاب عليهم الكتاب نبی ښا ځکه بعض پیغمبرانو باندې خو کتاب نازل شوی خو بعض پیغمبران سوي هغه باندې خو خپل نه وی نازل خو د بل پیغمبر هغه کتاب څخه کوم نه هغه نافذ نو ځکه معهم وی چې د دې سره کتابونه په دوی باندې په ټولو نازل نو معهم الكتاب بالحق لاظهار الحق د پاره د ظاهر اولو د حق الله تعالی دغه اختلاف چې خلکو کړل په دې کې به حق په سخت کار کیږي هغه په کتاب باندې کار کیږي نو الله دا کتابونه راولېګل ليحكم بین الناس دې لپاره چې فیصله وکړي دا کتاب یا الله بین الناس په میان د خلکو کې فيما په هغه حق اختلافو فی چې دوی پاره کې اختلاف کړی دی الله تعالی غ حق کار کوي داغه د پاره کتابونه راولېګل او په دې کې مقصد د کتاب ذکر شو چې کتابونه نه څه د پاره نازلېږي د خلقو د نزاعات او د حل د پاره د خلقو د اختلافات او د حل د پاره د فیصلی قانون د پاره نازلېږي ليحكم بین الناس فی مختلفو فی خاص اختلاف وکړو اوس دا اختلاف کړه چاو نو وی ومختلف فیه ګورئ دلته سوال لازم سوال دا راځي چې یو ځل وی چې فی مختلفو فی اوس وی و مختلف فی خلق اول اختلاف کړو بیا وی خلق اختلاف کړو نو دا دو ځل اختلاف څنګه شو و یو ځل اختلاف چې وو هغه د خلق د کتاب نه مخ کې کتاب نو نازل خلق اختلاف خلق اختلاف کړو دویم ځل اختلاف چې وو دا د کتاب د نازلې دون ورستو یو معنی دا شو دویو معنی دا دا چې دا یو ځل اختلاف چې وو نو دا عوام خلق کړو د کتاب د نازلیدو نه مخکې په دا دویم د اختلاف ته علما و دي علما چې کوم د خپل منځ کې اختلاف وکړ ځکه دې سره اوتو راغل دي هغه خلک چې وې ته د کتاب علم ورکړل شوی من بعد ما جاءتهم البينات راغلي دي هغه خلق چې هغه ته واضح دلایل ملاو شو نو هغه څوک چې هغه علما دي دا دویم بل اختلاف ته چاره د علما و دي دا بیا په کتاب کې دم نشورو کو چې دم نه شروع کړو دا ډله معلومه شو چې اختلاف کوم چې څوک علما من بعد ما جاءتهم البينات اوس چاوی دا اختلاف ولیو کو وای بغیم بینهم حسدا بینهم د وجه د حسد نه په خپل مینس کې په خپل مینځونو کې حسد شروع کو و سوال دار علی چا په خپل منځونو کې دا ټول اهل باطل دي باطل والا او خود اختلاف کړي د اهل حق سره د اهل حق سره بینهم خو نه کړي خپل مینس کې نه د دوی او د اهل حق ترمنځ اختلاف وو نو جواب دا غیم دا دی کنه چې دلته بل جانب حذف ته اکتفا شوی دا بغیم بینهم و بین اهل الحق د دوی د وجه د حسد نه پمینځ د دوی پمینځ د حق پرستو کې یو یادار چې بغیم دا حسدو پوه شو کنه چې نشره و باب بینهم دا حسدو چې د دوی ترمنځ اګي کړي وي یو یې کړي وي دا ته ډیر حسد خور شو د دې ترمنځ دا خچ حسد راغې اوس پدې کې حق پرست تړه رسوک تا هغه دادی فهد الله الذين امنوا نو الله تعالی هدایت کا کسانو ته او الله تعالی اور سولغه کسان ها چې ایمان راوړو څه شي ته ورسول لما اغه حق تا اختلافو فيه چې د نور خلق په کې اختلاف کړو دا من الحق بیان د ما ده نو لما اغه حق ته ورسول اختلافو فيه چې دوی په کې اختلاف کړو چې هغه حق صحیح شو باذنه بکلامه په کلام خپل سره الله تعالی په خپل کلام او په خپل بیان سره سکرل دلته کې اذن نه مراد ماته سویلو اذن په قران کې پډی رومانو راغله ارزه کې خپل معنا کو په خپل کلام او په خپل بیان سره الله تعالی هغه یو ډله چې مؤمنانو هغه الله تعالی هغه حق او رسول کې حق داده دا نور ټول په دغه اختلاف کې پاتې شو اوس وی والله یهدی من یشاء الله تعالی هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې رضا یو شي یا اراده یو شي الی صراط مستقیم غلار نیغتا الله تعالی بوزي هغه په غلار نیغه باندې هغه څوک چې اراده ورته وشي نو په آیات کې سلور کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین اختلاف د خلقو دویم د اختلاف د حل د پار کتاب وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس في مختلفو فيه دریم چې اختلاف چا کړو وای و مختلف فيه الا الذين اوتوه علماء کړه د پاک کتاب کې اختلاف خدا اختلاف ولې کړه د بغیم بینهم د وجد حسدنا خف اختلاف کې به حق ته رسیدون کې ډله کمای اهل ایمان فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه او چې پوه شئ کنه دا دویم خطاب وکړو د دې لپاره چې و مسلمانانو کله چې هم تاسو اختلاف راځي نو ایمان کامل ادخلوا فی السلم کافه وتا تو کیږي فیصله او بچا کوي دا الله په کتاب دی کوي په بل څه باندې فیصله نه کوي صحیح شو اوس دا شو چې جهاد بکیږي دا ټول مسله خو د جهاد روانه ده اوس خلو په سن کې کافه ما تاسو ویلو ترغیب ال جهاد دی اوس جهاد به وی د څه لپاره د قران او د الله د کتاب د حاکمیت لپاره دا غي لپاره به جهاد وی خوز دا جهاد چونو دریم خطاب په دې جهاد کې مشکلات راځي تکلیفونه برازي شهادتونه برازي ها چاپی وي بمبارونه وي نو الله وي ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته ور داخل شي ولما یاتکم او ترو ته پورې نه دراغله تاسو ته مثل الذين خلو من قبلكم مثال دا خلق چې غي مثال معنی نه دا ګورئ ولما یاتکم او نه راغله تاسو ته مثل الذین مشابه حالت د هغه خلقو مشابه حالت د هغه خلقو خلو من قبلکم چې مخکې تیر شوی دي تاسو نه د هغه غوند حالت پتا سره راغله پاغی څه حالت راغلو مستهم الباساء رسیدلی وغی ته بد مالی تکلیفونه والضراء او بدنی تکلیفونه وزلزلوا او اغوی خوذول شی او لقول شی حتا تر دې پورې یقول الرسول چې او به رسول والذین آمنوا وکسان چې ایمان به راوړل معه په ملګرتیا د رسول کې متا نصر الله کله به مدد د الله الا خبر شي ان نصر د الله تر طرف ورته ویل شو الا خبر شي ان نصر الله یقینا مدد د الله تعالی قریب نږدې ده اوس دلته سوال دی حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله متى سره پار راځي متى د پار د تعین د وخت راځي د پار د استفتاء او د معلومات راځي د پار د طلب د یو سیز راځي خو په عربی کې متا استعمالی کی په وخت د نا امیدۍ کې په وخت د سکی د نا امیدۍ کې سړی ته ډیر تکلیف شو یاره دا بکل پوه شو کنه دا کلمه مدد د الله تعالی راځي اوس په دې سوال سوال پیدا دی چې او دا رسول دا وی چې کله به مدد د الله نو رسولان د الله تعالی خو مایوس کیږي نه رسولان د الله خو ما یتقی کنه دې کې خوای حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله رسول موي او ملګری هم وي چې دا الله مدد وکړي نو رسول ولې مایوس شو دا بسنګ چل کیږي دلته بعد وی په کلام کې تقدیم او تاخير ده ها کلام کې سره تقدیر او تاخير ده تقدیم تاخير ده دا الذين امنوا رستراغله کنه دا الذين امنوا مخکره په اصل کلام کې او دا یقول الرسول سره الرسول سره دا ورستو دی او دا الذين امنوا سره جوړیږي متا نصر الله او دا الرسول سره جوړیږي الا ان نصر الله قریب اوس وګورئ حتا یقول الذين امنوا حتا چې او به مؤمنانو متا نصر الله کله به مدد الله نو فیقول الرسول رسول ورته وی الا خبر شي ان نصر الله قريب یقینا مدد د الله نږدې ده دا په عربي کلام کې دی وایي او په دې سوال دی چې نه دا دومره تقدیم او تاخیر او دا دومره تخفیف په کلام کې دا په کلام فصیح کې خوان نه کوي یو دویمه خبره دار چې تا دا خبره وکړه چې مؤمنانو دا وی دا رسول ملګری چې وکمو چې مدد د الله وکړي یعنی هغه به مایوس شو هغه مؤمنان به مایوس شو نو مؤمنان په نه مایوسه کیږي مؤمنان نه دي مایوسه شوی وګوره دا مؤمنان چې کم دغه تیر شوی دي د صحاب د پیغمبرانو صحابه چې کم د ارثا پیغمبر صحابه چې دي هغه به کلک وخا هغه به سو کلک بو لکه سوره اعراف آیت نمبر 33 تاسو راو باسي اتمه سپاره کې و ودیر سمایا ښا په مشارق د زما کې په مشرق و مغارب په مغربونو د زما کې یعنی هر طرف ته التي غزمکا کم غزمکا د شام وا بارکنا فیها چې موږ برکت چولو پاره کې وتمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل او پوره شو وعده درفتا چې هغه خسته او په فتح سره په بنی اسرائیل باندې بما صبرو په سبب د دې باندې چې دوی صبر کړو ماوی څه شي نه دی وې څه کړه دی صبر کړه دې کلک پاتې شوی دی ښا مایوسی مایوسی چې کوم نه په خوانو دغه کې نه وي سورته قصص شلمه سي پاره راو باسي سورته قصص شلمه سي پاره ښا اولائک یؤتون اجرهم مرتين دا کسان چې دې ته ورکول شي اجر مرتين دو پیری بما صبر پس او د دې باندې چې دوی صبر کړو دام د پیغمبرانو ملګری یادې صحابه یادې ګور کلک پاتې شوی دی مایوس شوی نه دی ښا مایوس کیږي نه سورته احزاب کې بیا زمونږ د صحابه او حالت بیانې التباغ ذکر شي دو اجتماع آیات وګورئ سورته احزاب زمونږ د صحابه او صحالتو اه دا یو اجتماع سپاره یو اجتماع ولما را المؤمنون هر کله چې ولید مؤمنانو الاحزاب غړلی اغلخکری ولیدي نو قالو دی اوی ها هذا ما وعدنا دوشتم قالو دی اوی هذا ما وعدنا الله دا اگر چې وعده کړو موږ سره الله تعالی او رسوله رسول دا الله وصدق الله ورسوله او رښتیا ویلو الله او رسول دا وما زادهم زیات نکدی لخر لدور دوی دوی لرا الا ایمانا مگر ایمان و تسلیما او تسلیم تابداری الکا د مؤمنانو خلقو ایمان او تسلیم چې کوم دغه په دغه باندې سیوا شوه دی هغه کو کله مایوس شي نه دی نو بیا بس چل کو اوس دلته کې د متان رسول الله مانسو کو اله کترا چې وای متا وګورا متا یو دغه معنی نه ده چې بس طلب د وخت یو دغه د استفتار یا مطلب مایوسی پټن کې ویل کیږي ابن عتیه وای ابن عتیه علوسیم دغه معنی ته ترجیح ورکړی دا پر روح المانی کې او دغه رنگي قرطبیم دې ته ترجیح ورکړی دا ابن کثیر هم ویلی دی چې متا په کلام عربي کې کله کله په سره د معنی د طلب سره فقط طلب هم ایو چې په ختم شو فقط د طلب په معنی تر راځي اوس پس شي اوس معنا ګوره اوس په اشکال ناراضي حتا یقول الرسول حتا چوب وی رسول والذین کسانو امنو چې ایمان راوړو معه په مل ګرتیا د رسول کې سبه وی متا نصر الله نطلب نصر الله غواړو مدد الله بس لا خلاص شو متا په معنا د مطلوبو سره دی ابن کثیر ابن عطیه په المحرر الوجیز کې علوسی پر روح المانی کې قرطبی په خپل تفسیر کې دغه معنی کړی د جنت لوب نصر الله بس مون خدای الله مدد غواړو دا څه مدد شو کنه یا الله مدد غواړو بس دایي دی وکړه علان ورته وویل چې خبر شي ان نصر الله یقینا مدد الله تعالی قریب نږدې دی تر دې پوری دا د سپاری د دغه د سورته بقره د درېمې حصے دویم باب ختم شخه پاره کې مسائل د حج ولن او بیا ورپسې سدي درې خطاباتو په درې واړو خطاباتو کې اول خطاب کې ورته وی چې وو جهاد بکوي په اسلام کې پورا پورا داخل شي نو په دویم کې ورته وی چې جهاد به د صد پاره کې د الله د کتاب د حاکمیت د پاره به کې نو پدریم کې ورته ویل چې خاص د الله د کتاب د حاکمیت لپاره jihad کې نو بیا به در باندې تکلیفونه راځي مشقتونه برازي د پخوانو پیغمبرانو او د پخوانو صحابه وو